کې مال ورکه او شوافی حنابلہ وای سبق ورته وای ښا دم یو خطر نکاح کومه تا ته پلان کې سورۃ ویما تا ته پلان کې قران ویما کتاب کې دې شي او احنا په دې شي چې ان تبتو بیا مالکم دا پکې نو خبرې او نو غواړم چې پتا تکلیف ورم زه خامو بیا موږ ته الله رشید صالحان او دا ما ستاسو مت شو دا خبره ذالک الذي قلت لك تا ما خبره کړه مو هدا دا ما ستاسو مت شو ايما الاجر القدر کما زمانه چې ما تیر کړه فلا عدوان علی فما بذات نه کی بس لا بر خلاص او الله په هغه اوس زی او په معنا ما نقول وکیل وکیل او گواهی نو دا پکې دی خبر شو فلما قضا موسی الاجر چې موسی خپل یې ده کمه یې درکا نن ته روایت کوي چې او لکر وصار باهلی روان چې خپل آل سره د مصر روان دي په اذن د شعیب د پاره د مور د ملاقات د مور د ملاقات خو روان دي انا ته محسوس کوم جانب تورې د طرف د تور نه چې مخکې تر شي خې طرف نارن اور چې په ظاهر کې اور باندې مېلو حضور نو قال اهلی ویل خپل دې ته او کوسو انتظار وکړي یو خد پر خادم دې دوته مړ شي کې دې ګړب چین کې دې شي او دام کې دې شي چې صيغه تعظیم شي او په بحر خرج به اهلی وماله وذ الشفاء هغه لار پرې خولا د شام نه خلکو دې چې خزنه حامله چې تمام الله سم سي او دې خوځ له ورځې بچي مدل روان دي ان ټول ته ورسو ټول شپه دا وو وريږي سخت یخني دا او ځان دې روانه سو خیره تر مرګ نه شي ما خځه بوله اني ارسنا ما هو لا ياتكم من هذه خبر تفرم خبر ته وسوک ناس دي او جوه النار هدا او جزوه يسكر وتا عود غليظ قد يبوشي او په دغه وطن کې په دغه ځمکه کې چې برکتي ځمکه د بقا ځمکه چې هغه الله برکت اچول دي چې مران ته آباد شي دي پسونه پکې دي ارزاق پکې دي اسماء من الشرط او بقا مبارکه او شي دي من من شر طرف د وای مخکې د طرف د خینا داغینه بلک د وای ایا مساوات د اے موسی انی انا الله ز الله الله خبر یو او مربی د مخلوقات یو خبره په پراخ کوي جګړې به کوي بحث به کوي تصدیق مراد تلخیص دی او زیرې کوم ايو کذبون چې ماته نسبت درو هغه سره شو د عزو کا مت به مضبوط کم دی هغه کې وروستا باندې او بغیر افسر پر سلطان غلبا فراسینا نبس الیکما تاسو دوار اول بآیاتنا حال کونکما متلبسین بآیاتنا وکراو اے جرګي نمالو مستغفر بل معبود سوا زمانہ من الہ غیری زمل مستغ معبود زما خبر ومنه بلکې هامان زمانه پر کی په خدمانه په کی ختی جوړ کا اسماعیل آج وګل وګل زمانه پر سرحن یو دنګ آبادی بنا ان مخشوب سرح کار کړو ته وي یو دنګ آبادی د کوهونو ټچ نه کار شي لعلي اتلو شاید زه واقف شما او وخیدم اتلو اشهد اله د موسی دی خو د هغه بر اله نو دې خلق څه کوي هام کوي څه کوي جاهل دی څه کوي هام دی چې دې خو یې زبر نو بر څه کوي ودنګا باري زکو ودنګا باري نو زه به خبر شم نو خلق ته وی بیا چې الګ ځنه خبرې دې په خبر شي دا دوکي ورته وإني لازم من الكاذبين زخوي غنم درو دا راځي باندې چې دا باندې کړی دا نو قد خپل کې سو کوی بناو او دنګ او سو کوی نه باندې کړی بهر تقدیر څه بشوي یا څه شي دلته په بل واسطه کله ته وایي دا لازم چې په کافر او کافر کې نه کوي چې پیدا پکې کوي به نه نو دا پکې تصور مشي خو پکې مت وي واستكبر هو تکبر کو دو په جان دا په ځمکه کې غیر حق په نه حق تکبر په حق او دي کنه انهم الینا دي مونږ ته واپس ودي ولمدرا او جان دا په نه بدن وګورل په جمع په دریاب کې نبض ورته القاو الشيء الحقيقي وترهي سپک شان شي ورزول وګړه څنګه دې انجام د طالبانو وګرځم دې وصار کا مرو عینتن پیشوایان یعنی نه هغه فراون اندرا دعوت ورکاو ایمو ورته په قیامت کې به رسول دې مدد شي ورپسې کوم کوي دنیا کې په دې کې لعنت خیر خلق چې راځي نو خیر پرشتي او خیر کوي ایماندار ته خیر چې خدای کرام تبا وبات کی کافر ته خدای تبا وبات کی په قیامت کې هم دین المقبوحین دبر کار کوي مقبوحا مشوهین فی الخلقه پس شکل شي په علاج کې د سواد الوجوه و ذوقت الوجوه ولقد اتینا موسی الكتاب ورکه موسی الكتاب تورات بصائر ده د پوه خبر دی د لیدو خبر دی د سره لیدل کوي دا څنګه تورات کتاب حالت ونها حالت ونها بصائر الناس په داس حال کې چې سبب د پوه او د خلق ټول د فعال او چاته پیدا او څه چاته دلته بیا چې مسایل شنو کتاب بګورم کنه بګورم په دې کې بحثونه دي تر شو کتابونه وګور په دې باندې بحث او هدایت او رحمت او فاضي خبر کې نصيحت کوي وما كنت ايت غبر ته التنوي او دا خبر ته کین د کم دینه کې معلومه دا شو چې ما ویل دي نو ځکه خو ته پیغمبر کړه دا په دې خبره وباسه ته التنوي وما كنت بجانب رجي نو ته په طرف مغربي باندې چې حضرت موسی عليه السلام پیغمبر کړه تا مشاهده نه کوي او دې خبره مشهور شي نه دا او دا خبره ته کوي فاوق چې فیصله کوم موسی علیه السلام ته خبره د پیغمبر او ته انت فخبر حاضر هم نه ولكن ارشنا قوم من پیدا کړی خو بیا من ولې کړی لكن پیدا کړی قومونه ستاو دای هم کی فتتاو له امور فاغمن ډیر زمانه تیر شوی نو موږ ته پیغمبر راولې کړی چې حالت خلق توخه اسی وتوخه اذا پاره کې وایي قوم نور هغه لګتا یو کې مخستانه اذا پاره کې نصيحت قبول کی مراد د قوم نه عرب دي عرب ته لګل شنو ادم ته خوشو او بیا یو بل کې وایا چې دلته وایي ما ته من نبی او بل کې ان امه الا خلاتها فلما جاءهم هر کتاب پیغمبر ته الحق او حق جن درم ته قران دی قالوا لولا اوتیا ولی ورته کې چې موسی پیغمبر خو ته مسلم اوتیا هغه شان کتاب موسی ته ورکړ شو الله فرمایي ورته د موسی باندې کتاب ورته ته انکار نه کوي او لا کړو دې کې به شي پاک تک موسی او موسی سره قبل وخت نو سیویلې قالوا سحرانی په لږ سجبو لکه که اجابت نه کښتا نه تورات کوم کتاب او نه قران کوم کتاب د څه نه ځای کې شوته سوې او ستا دعوت مني قال دي تابع شي خواهشات خپل قواشه اسوق غد ګمرا لږ څه تابع خواهشات به هدایت الله به شکل الله هدایت کوي قوم صالح ولقد وصلنا له القول خامخا په وسکړه د موږ ته وینا دی مکی وغیرہ ته توصیل کړي توصیل معنا توصیل اصل کې وایي رسې سره ټوټه ټوټه په وسکوا نو دلته وحی په وسکه شوی دا نو په دې هغه په وسکړه مو وینا یو پاتې نه قبول دي اته چې وکړه موږ ته مخکې د قرآن نه هم دی به په قرآن کې عقل کې ورسره شي په دې باندې کوم اهل کتاب ایمان اوري یا اهل کتاب عیسایان دي یا اهل کتاب دا مسلمان دا غیر دا يهود دي کله چې مسلمان شي پرې مانی قالوا آمنا به دا حق دې دربنا ان كنا خام قومي راتون مخکې مسلمانین تابعدار دا خبرې کو خامر دي دا اوس دل باندې چې اسلام په خاو کنو باندې دا اس مسلمانین لپاره دا ورته را پځه باندې د بخاری دوی مسلمانان دي اولاد یو څو هم ورته دا څنګه یو ثواب دی دوه یو خپل کتاب دی باندې په دې کتاب دا حدیث هم دی ښا چې دوی کسان لا جذب ثواب کوي شي یو هغه دي چې دا چا غلامي او خپل مالک خدمت هم کوي او بیا ایمان هم راوړي دا الله خدمت هم کوي یو تر شی کتاب باندې وځم دا پکې وایا یو سره غلام دی د مالک خدمت هم کوي دا پکې ده دا څه څنګه شي دا ثواب دی پروته په صبر او يدعون او دي ته پکې دي حسنتي په تابع دی دا الله په خمر السيئه باندې اتبع السيئه الحسنه تمحها هیڅ چاته نشي کولای نو من احببته خامخ انت نو ته خو نشي کولای لكن الله هدایت کوي سر جل شي الله واقع دې مختلف هدایت ترجمه کو یو ترجمه لا قدر ده هر پیغمبر سره لكل قوم هاد دا خوخي او به هدایت ته معنا حق سره سوالو دلات المسل المطلوب نو حق نشي رسول هدایت المسل بغيتي لا محاله په طالبګری کې دا خبره ذکر نه هيا دوه قسمه دوه قسمه ده اته د بیزاوی د کتل یو پاور تر کتل مفردات کتل دا څو قسمه سلو الله وسره پیدا کړ عقل او نور کړ او حواس او نور هدایت دلائل آفاقیه تکوینیه ورته قائم کی اسمان زمکه وګورا سوچ کوا دا بین کتاب ورته ولېږي پیغمبر ورته ولېږي دریم هدایت شو مقول ورکړي توفیق ولا ورکړي روان کړي بل هدایت شو قیامت کې دا دنه کی سمرو ته ملای شي دا بل هدایت شو هدایت دا پکې انواع دي ګوره او د هر یو لپاره اشخاص خو ډېر زیات دي د هر څه هدایت ګوره هم قسمه قسم دي سو ډېر په هاله سو لږ په هاله الله واقف دې په لار مونږ کومه مدام پکې یاد وا څوک دا د ابو لهب ابو جهل دغه ابو طالب مبارک دی دا بحث څنګه شوی دی وقالوا ايدي ان تبي الهدى كم تاريخ الهدايه مع كستاسرا نو تخطم لرده من الذي وسن خلق وتخطي الى غلط كو كافران دي او من بلو سكر غلط ولا دين هو تخطي كلام الله فرمائي ده صدر خبرك وي تاسو نو مالي کله درکړل د دې خلک قدر کړی الکه مکه ته راغلی غږ مکوا او لم نمكن لكم لهم انا قرار لكم بديل پر حرما يقابل احترام مقام امنا بخطر امن معنا نه یریږي نو کله خو یریږي نو ما او تا یریږي نو دلته پکې دا امن سپال د نسبت یوجبا الی راخ کو دل کې دې شي تا راوړې کې سمرات کول شي میوه د هر شي اکل وې د تعزیز غل په تکثیر لپاره دې چې ټول یو خلک نشته دي معنا ډېر او دا موږ طرفنا لیکن اکثر خلک اوس تخویف دې غلط لمدا کلی بطرت مې استچاغي متکبر په خپل ځان کې دا د دې اوسېدو ځای نه دي سمودیان او عادیان ګورا د دې اوسېدو لم تسکن ځانیم د دې قاعده اوسېدو د دې پښتانه مګر لږه زمانہ که څو پلار دي الته پکې آرام کوي امونګه واسي نه راستا هلاکون کې دا کلو د باشندگان نه کلو حتی چې ولګي په امها د کلو یو مور وي د کلو مور معنا یو غت کلو وي په کلو کې لکه مردان شو پیښور شو چې غټ کړی یو رسول التوری او یې هلاکې څو ورته الزام د حجت کوي بانی ختمي چې قیامت کې لو لا تلته نسبت تبعات تا او نو ملکون بکری مگر اهل دغه ظالمان وما اوتیتم من شيء تدرك تاسو سو سامان دنیا دنیا او څه چې فرض الله دي اخري او ابقالي ويوم الناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وفي يدعو شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ولأه العذاب لو أنهم كانوا يحتدون هغه ورځ یاد کا مکی د قیامت بحث وشیر نو وهو ثم هو يوم القيامه من المحذرين هغه څوک چې سره تر وعده او قواعده او دې دغه سره لاقي بلا بدون کې دې اسلام خاطر دا وعده پوره کی په شان دا چې په دې کو سامان د دنیا او دا دنیا وي خلطوي د مصیبتونو سره او دې بیا په قیامت کې حاضر کړي ويوم يناديهم او بیا کوم متعنا او حتى متعنا الدنيا ثم هو يوم القبر ثم يوم يناديهم خو عنوانات بدل دي یا واذكر يوم النادي وای به الله د اواز انا شرکای زمانه شریکان څه شو کم شرکان تاسو به ځان کاو ځان اصل کې قول باطل کوي شي کنه مطلق وینا کوي شي وایو هغه کسان چې ثابت شي په منی وینا د عذاب ثبت عليهم القول وقل لهم ان جهنم الجنه چې الله دې جهنم تکوم د پیرانو په یادونه هغه کسان په خپل وینا ربنا اذا ربا هؤلاء الذين اغوينا دا کسان چې موږ ګمرا کړو بیا تبرأنا الیک موږ اظهار د براءت کو د دې ګمرا کول تاسو په خپل خواهش دې زمو عبادت نو کوي په دې من کې نو خبرې کوي اغویناهم کما غوینا دا کسان دي چې موږ ګمرا کړی نو موږ ګمرا کړی د څنګه چې موږ په خپل ګمراو دا اصل جواب دا دی جواب څه مطلب یعنی موږ ته زور غړي موږ مسلط کړی دی نو هم لکه څنګه چې په خپل اراده ګمراهانو دي په خپل اراده ګمراهانو مطلب په کته شو پیدا زیاده شي په خپل رضا گمراه شي لکه څنګه چې په خپل رضا اتبرأنا من اظهار د براءت کو د دینه او د هغه کې کوم کفر کړي وي الیک تا ترقا ما کان ینا زمون عبادت نو کړي په نسل عمل په ظاهر کې زمون کو واقعات کې زمون نو کړي د خپل خواهشات ما كان يعبدون الله وإنما كان يعبدون في نفس الأمر والمعال أهواءهم یو اواز شو د چا لپاره د معبود مبارک استاسو معبود سره سوق بل اواز یو منادی ما اواز یاره کچ الله تعالی کی ويقول وين ماذا اجبتم تاسو سجا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ الله رسول تاسو له سجا وکړه تاسو منني فعاميت عليهم الانباء قناشي په دې باندې خبر دا امبابا د بنی آدم شنو فرض کی اور اندی به فرض کی دا خبول وړاند شي ان خبول وا لار نومي اصل کی دی ولار نومي دی وړاند شي د امباونا چې سو ورو اور خبول نه وړاند شي یې طریقه به تمام منه دا د الله کلام دی د بادشاہ کلام دی او د بادشاہ چې خبره کوي د سینو ځخه خامخا او امید دې لا کارو شي ورب کستا پیدا کول کې ماشا هغه د الله دی سپیدا کوي ګنا بوټي وغیرہ احیان کوي اعراض منځنا روزي حجنا زکاتونه ټول ويختار او انتخاب کوي چې کوم شي الله پیدا کوي نو الله یادوي او چې کوم شي الله انتخاب د الله د قسمه خبرې یو ته اراده وي یو ته رسا وي نو یا شاو چې پیدا کول کوي او اراده یې پیدا کوي او یختار او غره کول کوي څوک څه کوي او څوک ما کان لهم الخيره نشته د خلکو څه غره کول خلکو څه غره والي چې الله غره کوي نو کمانه پیشي ما کان لهم الخيره اختیار سے وائل شدہ اخبار سے اختیار ظاہر دا آیت معلومی گی جو برگی چنگے اگوی دی انسان اس اختیار شد کو دا ترجمہ کرنے دی اختیار شد دا بیوت شد دا جو برگی و دا بل غایت موی دی انسان کو طاقت شد او انسان کو انتخابات کئی و دا با دا غورا کول مطلب شد جاریتا غورا کول دا مطلب شد هغه چې خلک غوړه کوي او بل ترجمه ويختار ما كان مخيرا رب ستا پیدا کړی د شوا ته په کوکه پکا رب ستا پیدا کړی د دې شي ويختار غوړه کوي ما نشه کان مخي د خلکو په اختیار دی نو ترجمه دا شولا دا ما کان دا عطف شي په شا باندې عطف شي دغه شي مفعول به شي د اختیار لپاره او دا خلق ما شاء ما دی وقف وکړه رب خلق ما شاء ويختار ما كان غوړه کوي الله د خلکو په اختیار دی او بل دا چې دا شي دا ما پکې ورکړي شي او خلکو پر کول شي نه خلک په الله ته پر کول شي دا یو بل وګت باز پاکی دا الله را غوڼه دا هغه چې خلک شرکان وربک يعلمو الله وقت ما تكن سن شر سنين خلق پټي او هغه څه کار کوي او الله ته کوم دی هو الله دغه هستی دغه الله نه د مستأثر کړی شوی د پوهو حکمت دی معبود دی شیخ دار د عبادت سره الله نه له الحمد لله غره فرحمت دی دنیا په اوله په دنیا کې والآخرة په آخرت فقط د الله حمد دغه ټول نعمتونه شروع شي د الله نه او دا ما سوا خو لکه مونږ تاسو بل ایمان کې دا خو واسطي او ذریعہ محمد په مقابل د نعمت ټول الله شو او په آخرت کې هم قیامت کې وسه الحمد لله صدقنا وعده الحمد لله الذي اثب عن الحسن الحمد لله رب العالمين التمداوي او دا حمد چې په قیامت کې خلک وي دا بسي دا به تلذذ خوان به ورکړي خوان او تکلیف به خلق کوي او دا هغه لپاره حکم دی په سلی راغلی قضا نافذ دا غدا او دی الله تبارک وتعالى قل تو وای نه آیات خبر راکړي کوګر دی الله پاک تاسو من شپه سرمدن همیشه دائما بعد علماء د امین ته زیاتی کې او سر دې نش پر لپسې او د شپه پر لپسې تر قیامت پورې من اله سوق معبود سوا د الله نه چې هغه تاسو ته پرما تاسو ناوړې نه پوي نه پوي وای خبر راکړي ګرځي الله پاک شپه لرا ورځ سرمدن پر لپسې نور پکې همیشه څوک دی اله هل سوا د الله نه هل کې تاسو پښمن تاسو پکې اوسېږي ایا تاسو نه پوهیږئ پر شواهد باندې دا د الله د قدرت نخي دا ټول خبرې ومن رحمتي او د خپل رحمت توجنا الله پاک جعلت من ليل النهار رسل پر شور لتسكنوا فيه تاسو پرې آرام او کې پدې شپه کې دا یو راځي کا ولتتقوا تذي او طلب درجه کو کوي د الله نه دا ورته راځي اگر چې اکثر بعض خلک دا بل شانتي هم کوي چې دا ورته سره خوب کوي او د شپې څخه خوب کوي اکثر دا بل شانتي په دې اشاره په دې کې قرآن کې اشاره شوه چې عمل په خپل قشه دی دا د الله رحمت ته شپه وګرځولا د تسنتی او د ورځې چې په دې کې تسلط درځه کوي نو تسلط درځه کوي او دې لپاره شکریا ادا کوي او ورځي هغه چې اواز کوي ته الله ومنه وایو زموږ شرکات تاسو بغنه نو دې سره هغه مخکې سوي ستا شرکان شي مخکې بلاش ته یا ستا شرکا دا کسان دي دا موږ تاواز خبرې مخکې درشي دلته بیا دوباره دوباره د بار توضیحات ونزعنا اوباسمنا اوباسو من كل امت ده امتنا شهيدا يوم قوا چې پیغمبر وراشي او د خلکو بګواهي کوي چې دا امت زما خدای یا بد یا پیغمبر خدا والا یا پرشتي والا یا نور والا ورته وایو هاتو برهانکم کم دین چې تاسو راکړی خپل طرف نه په دې پیش کړئ فعلمو فوش الحق الا حق ما ابو تقدر الله دې بندګي او پنا وش من هر ځان بکړي ان قارون کان من فرعون قوم موسی دغه قارون چې د قوم د موسی بني اسرائيل سو په د حضرت موسی عليه السلام تربور او ترزيو دا ابن عم موسى موسى دا عمران سيدي او دا بطل ابن لاوي او زيد يعقوب سيك سوان سيدي يسار اتلو كي شوخ پلوان شو فبغا عليهم وزياتي يكرو دو عليهم بني اسرائيل فطلب الفضل عليهم او دا خیالو چې زما حکومت او زما مشري وي دا ولې د بغاوت کړو وذلك حين ملك فرعون لا دې دې مشر کړو په اسرائيل باندې فرعون اسوګي حاصل کړو موسی سره واتینا ورکړم د کنوز د خزانو دومره مالو ما دومره ان مفاتيح الشعبي داغي لتنو درنوي با وي قوتي بخاونان طاقت مان یو طاقت والا جماعت یو جماعت او خاوند طاقت اغي به ولې نشي دومره په دې کې مولانا عبد المجید بیا باجی وایي چې چا په اثرون نه ګرځي په وګو نه ګرځي چې ځان خلک په جیبونو کې ګرځي او تطبیق یې حالات په نور چا باندې وسلې نو چې یو سلا دومره ورشاګل شي او لاسو ته پرېږي چې واچي دې وسنګي زری په دې کې څلور دې شابيان نه مسلمان درني د شابيان درني معنا دا چې کوم موتا طریقه د شابيان دا او نه په دې موتا طریقه په جیبونو کې درني یو خبره خو لا شو دویم خزائن او خزانه دومره وي ان مفاتيح خزائن نو دا جمع د مفتاح نشو لا د مفتاح شو او درنې دی په عصبتي په جماعت باندې خاوندان د طاقت مقصدی هو ان يفصل مفاتح بالخزائن او دې خزائن ته مفاتح چې ځان یې ما د گاونګری پر استرا یو گاونګی په کې چابي دا او بل گاونګی په کې خزانه را نو زه اخلم کې اخلم په چابي مراد دې اخلم خزائن په کې داسي بیا راځي بحر په حواله وکي بحر وای بعد خلکو په دې مفاتح کې ذکر دي ما وکړي یا قریب دلوغتا نو مالک نکړي او هغه مبالغه پکې نه لګا چې ابن عباس په فاتح من خزائن او خزائن دا غو سالي کوم سو او تلور لگا وکړ اربع امتار کې سلور لگا وي هر څه بلس دروړي نو بیا دومره خزائن نشو په وخت چې ول د خپل قوم درو یا پیدا لا تفرح تکبر مکه خوشالتیا تکبرا مکوا ان الله لا يحب الفرحين الله نخوا کوي خوشالتیا کوونکی تکبر وابتغي ترکا فيما فهش آتاك الله وش الله درکړي دي الدار الاخره خداني په دې کې اخرت طلب کا په ثواب ولا تنسى نصيبك من الدنيا الدنيا حصل هم په دې دومره اشیاء ته خلاص کا چې غته حلال دي خلاص کا وغيرها بلا اسراف واحسن خطوا دا الله بندگان سره کما احسن الله لك ان شاء الله تسر احسان کړی ولا تقول فساد الارض او متلکو فساد فرمکی وشک الله دوستن کی طرف قال جی دو انما اوتیت العلم الله طرف ما لك شيء على علم دي دا الله علم دې په ما باندې دا ته خلق ترخه کو الله دې دا خندي دا په ما کې استحقاق دې انما اوتیت هو على علم وعلم ما عندي چې ما سره دې دلته وې ابو سليمان الداراني ما سره تجارت طریقې معلومي د مکاتب طریقې ته معلومي دا په کې ویل شي چا پکې نور خبر کړي مال کیمیا راځي او د کیمیا په سلمه باندې مال پیسې ګڼ دا پکې د سپدې باندې یو وخت چې آیا کیمیا شته او کني شپدې کې بیا لوی بحث وکړي على علم عندي ما طریقې د کسب راتلې یا پکې دا چې مال د کیمیا چل راته نو په دې باندې بیا مشرانو اقوال ابن تیمیه اقوال د ابن سینا اقوال کیم چې کوم دي کیمیا اصل کې دا کیم او یادې معنا انه من الله یا فاصله کیمیا کم ځای پورې بعد تقدیر امام راضی کلام مباحث مشرق دا څه وایي په دې پوښي ابن سینا دا څه وایي او زجاج دا څه وایي اپارابی دا څه وایي او بیا په روان دي روان دي ابن تیمیه دا څه وایي په خبر شو الحق من القيام ممکن نه پر سلامه کې او لكن علم پر دې انتها ګران دی یو بل سره پکې راځي او شي دا یو درې سلو پانی په دې نقل کې آیا کیمیا څنګه شي او په القلم سي هدي الاحمر شي ولما انقراه من هم اجلتهم الشيخ الاسلام فكان يثبت ثبوتها غوي دا رشتين دا خلاص وړي بار تقدیر او سو کو دې خو ممکن ده او ګران ابن تیمیه خو د سلمہ ممکن خبر دي او دلته نو موجود ولا ایو ته ما ما طریقې له کسب راځي دلته د پاراجینا نقل کړی دی د ابن سینا نقل کړی دی د امام راغب نقل کړی خبر شو زجاج حواله کې سو سو یو مستقوس د شرمولو په شکل خو کېدای شي د توبیخ په شکل او توب سپوس نشي کېدای د ځان د پوره کولو په شکل باندې ولا يسل مجرمون عن ذنوب تپوس د مجرمان نه د ګناهونو د مجرمانو په دې طریقه باندې تپوسو چې مونږ ته دا تپوس راکړي چې تاسو سکړي دي ځان الله په کوي نه دا نه د زورن په شکل وکړي په خرج علی قومه راو فرعون قارون په خپل قوم باندې تیزی په خپل ډول دار دلته اوت او حشم سنور زر دا دیوی سری سری کپڑی کې چوری دي باغ سر زر ته کچل دي باغ دوا باندې کپڑی او جوان دي دې په شوې سو کې جنکې ورتي سپین سپین باغ زین باندې سرو داسې پکې ور والله عالم الکان لکین دې یا کسانو چې راځي کې د دنیا یا لیتا قوما ارمان دې چې زموږ لپاره مثال دغه چې ورکړی شي د قارون دا د انسانانو عادت ته یو سره مالدار ارمان دې زما داسې وي انه د فکر تر قارون لذو حزن عظیم خاون د لوی برخه د دنیا دی بلا کسانو ورته شه ته علم په حالت دنیا د آخرت باندې سو پیغمبرانو نه کار تعالی نو وایکم هلاک شي ثواب الله بدل د الله په خاطر غره د هغه نه فارغ شي منو له عمل صالح کړی ولا يلقها نشي واجب کېږي دا خبره دا خبره مگر برداشت کون کو تا چې خلک صابری په طاعات باندې ځان سره دغه راو فخسفنا به خخکم دې و بداره کور دو الارض فرضما کوي دلته نقل کوي ابن ابي شيخ بن مصنف بن منذر بن ابي حاتم حاكم وسعيد بن مردويه چې قارون رحمه الله موسی عليه السلام تزوجه د پایله حاصله حتی جو علم حتی جو بغاوت کې موسی باندې حسد کوي موسی رب ویش زکات ورکړي الله ما نفذ فأبا موسى قال من ما يقول لما انزم تليه من يموت كو بيانوري برداش بر اوس په دې معلومه مسئله کې دانش برداش مخالف ته ویل قالوا لا نحتمل فما ترى سوال جواب وکړو په یو چلن دی خلیفہ سره بن اسرائیلو هغه ته وی ته د موسی اسلام پر مخ کې دا خبر وکړي چې موسی زمانه ناکاره مطالبه کړې ديکه زه په خپلهم هم قالو په انه دونه تا ما تا ولدي هغه خل سوال جواب ولاړه استګوي دي موږ سامان يا مثال كنت امسك بالله الا ما استشتاك شويه چې قسم دلا کړو دې زبرلو ما ما ته مظلوم کړ کړو زبتام دې الزام ولګم او زه گواهه ما چې تبري او ته الله رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده کوونکی جوړلې الله تعالی سجده وې ځای ته مونږه خالقو په مکه باندې وینا او ته خبر به مونږ نه الله موسی ته وینا کړه موسی سره مکه ته ونی سي د پوند ورونی او اے موسی موسی یې مونږه خلاص کا او ونی سي زمونه پوری بیا بیا پناه شو دلته په راوي زره شهید ورکو رسول الله تعالی ورکو رسول الله بدک شوی د په راوي فما كان له من فئه دو درې خبرې کړې نو دا غره په جماعت فئه یا څوک چې مدد کوي سوا د الله وما كان نو دې د متصلین د ځان د بچ کوونکو ځان مدد کوونکو ځان مدد کوونکو واصبح الذين لا تسان تمنوا ارباركم مكانه مرتبه ده ده مرتبه عند ده مرتبه عشان دي امس فرو يقول ايه وي افسوس كان الله ويا كان الله پر اخر دې په پاره چې الله دې مګیګان او کمو ګورته الله کار کله پر اخر کله کم او دا وی کلمو تعجب دا اعجب د خپلمان ته لپاره دي هر څه چې خپلمان دا د خپلمان وای وای وای کوي تعجب دی لولا من الله علمك الله سبحانه نه کړی پدې پوښي چې الله موږ کوم ارزو کول غیر لك خشوت لا نه کړلا الله خسر بنا موږ په ځمکه خکې وای افسوس دې کله شان خدای نه کافي تل دي کاغرات تلک الدار الاخرتو دغه دار چې ورسته دی د قیامت ته او تلک العلی د لوی لپاره نو قیامت چې تو چته د مرتبه په لاتره او مشار الله شو دغه چې محسوس شو مشاهد شو د معلومیت په بنیاد باندې نه دغه دار اخرتو ګردون په پاتہ کتنو چې نه غواړي تکبر په ځمکه کې او نه فساد او انجام د پاره د متقینانو چې دې وسره یو تعلیم نه سره جائز نه حیوا یو خزوا فاطمه یو تر یو تر یو او او مسلمه بار ته وی پری شکرا مېمان راغله تاسو دې مېمان راغله چې خلک ته وته نو دا په خپل کمره کې ویلي تلک الدار اخته نجر الذين يدخلون في الارض ولا قصد بار بار ویلي روح ته پدې کې لاش رجاوی ما ته ویلي چې ما درې بادشاہان سنبال کړی په دې لاسونو باندې لم بول ورته وایا کفن کې ور کول ته وایا دا ما کړی عبد الملک د تر بادشاہ سخرین ولی ترجو او خیمو او ګورې کوم دې یو دې او هغه ترجو او خیمو بل سليمان وتر دی غیمه خو درې بادشاہان سمات دي چې موږ د قبله ته برابر کوو چې موږ راوړو نو هغه د قبله نه شاکه یو چې موږ قتل نه هغه تکتوب شي یو ځل ولید چې کوم دی غالبا ولید دی اپ دې کفن کې سره کېدو زیرا پوس پلان می ژوند دی عمر ته ژوند نه دنیا کې الله ونی قبر ته لا کوستره نه دی دا په تاریخ کې وګوره نو راځه ما ته وګوره زه وخت چل نو چې موږ راغلو د کمرې ته دنه شو نو د یو لاس په بستر خو دی یو لاس په خلاص خو او وفات شوی دی ورنګ دی خسته دی ډېر خسته دی لکه تاوی چې په کوم ځن کې دی په کوم حال کې خسته او اقشن ځن کې دی ډېر خسته دا مشته تلك الدار وحطوا نجب على الذين يبنون في الأرض ولا فسادا أو أنجام المتقين خان جام لفرزدار شاكر في بحثني بان جاغر پر خدي بدي حسن په اعتبار ذات څخه سره شاکر کې په بدی باندې ځان جوړ کړی چې بدی عمل د بدی کړی مګر هغه خپل عمل کړی دا اعتراض راځي چې یو ځل بدیو کې کفر نو په قطور په جانب باندې کې دا ورکی نزاو سیت مسلاب ان من کفر فما ترکو یاد و عذاب الابد دا له کومه د ذات له ګنټه جادل چې امر نو ماتک مشغول دی دا څومره زمانہ کفر کوي کې دې دا بدل داګه بوي اول مسله خدا ابل کله ژوندې پاتې د ټول مر کافر پاتې کېدو نو ګویا کده په قص کې خدا وکړ نور خبر خو معلومه ده لا يسلم ما يفعل ده ان تكتبوا فيه کوله ها ومسل ان الذي قال ذلك القران اغا ذات قضاء القران الذي كنت التبليغ ده غير عمل دي لربك توبسك الى معاد يو ايضا من لو يقدر من معاد معاد الى محل عظيم القدر او تثبت به قريب شيء دا يو شت اذا ظن معاد دي دوا پتہ زيره خو دې شت اوس درات کلمات ترجمه کوي معاد څه کوي سکوئی مکی تبزی سکوئی جنت تبزی سکوئی قیامت تبزی او دی ټول راغون کړی دی کثیر ما منتم راغون کړی لاول په هغه مکی کې رشي مثلا مکی تبزی او دام کې رشي راغی نو اوس نور خبره پکې رشي دا جنت پکې مرا غی دا ټول پکې دنه شو سکوئی ما جنت ته وي دام ویل شي سو قیامت ته وي دا قیامت پکې ټول خبره وسره ته وسته خبر پوښتنه دم پکې دا نقل کړی پښپا د معراج ته دا مو راشي قل ربي اعلم بمن جاء بالهدى ويعلم كما واحد دا غتو سره نکړي په هدايت باندې هغه څوک چې گمراهي کې ظاهر وما كنت ذا کارتی چې پیغمبر خدا قیامت تاوان دی جنت تبوی او دا علی خبره خدا حق چې خامخا بتاو بستوما معاتا عزت من معاتا تا په تمانه سره تلا ته تا ګول شي کتاب دا په هم الله تعالی احسان سره کړی دی الا رحمتا من ربك لكن ادعو الله وګړو لپاره دا کتاب ادعو رحمت تخبل في اسلام قاطع شو یا تا تمانه سره تلا ګول شي دا کتاب دول دی وجنا مگر دول رحمت چې الله پاک پتا احسان کوي دول رحمت چې تخبل په دې کې نرمي دي یا اسلام قاطع او یا یو علته تا تمنا تا توجه او علت ما مگر د وجه رحمت چې خلق رحمت وکړي درنو کې دین او توحید پس مکه کا مددگار کافرانو او ندی او پکې تان د آیتون د الله نه پس چې پتا نه شو او بل خپل رب ته مکه د مشرکان نو بل د الله رب المعبود نشي حقدار دی واسه او د الله نه هر شي هلاک دي کې مگر ذات ته الله نه دی هر شي به هلاکيږي مگر الله بوي دا ټول اشیاء استواله الله ډول دا غره پر فیصله دي او د برجو کې دي بسم الله الرحمن الرحیم سورہ عنکبوت دي اجتماع اجتماع کې اجتماع به کړه سورہ عنکبوت او سورہ روم د دې سورته خلق وای کنه چې وای یو څه خو ته وای چې نشاله نو خو نو ورته وای ترجمه سره ورته وای کنه سورہ عنکبوت د جولاجی صفت دا د امتحانات او د اسال دا چې الله خبر په صورت صادقه کې د فرعون چې تکبر کړو او باشندگان دا غیر ځای لري کړو صبر او ذبح کول او صبر جون دي کول اوس په دې کې الله ذکر کوي چې کارونه بلدي ذکر کوي چې ایماندار چې فتنه ولا امتحان ورکړ کافرانو او عذاب ورکړي التهمو دي صورت کې هم دي دلته نقل کوي بخاري ابو داود نسائي خبابهم په شکایت کو مشرکان تکلیفونه ویلاو شو یې مدد نه غواړي دعاګان نه کوي هغه ویلې مخکنو خلق معنی با وګنی شو کند کې بوګو ولا شو بیا چاره او تر سوال کړه آرام په سر کې خو لا شنیم به کو منګز براوش د منګز د وسپنو په دې بدن کې ور بدن کړي دغه خلانې په دې اډو کې راخ کودل وای اغي بنو پس کړ تاسو نه کوي خامخا معلومه الله پاک آکه سان چې رښتینی په دې قول کې آمنا او خامخا معلومه با آکه سان چې دروغجن دي په آمنا کې د دوه امتحان وکړي بیا اعتراف کوا چې دا الله علم خو مخکې موجود دی نو څنګه څنګه الله وایي چې الله یې معلوم دا اعتراف جواب خدا دی چې علم د الله شته خو هغه مخکې نه دی چې اشیاء موجود شي د تعلق پیدا شي مراد د علم نه تعلق د علم بل علی هغه کسان سره چې کوم خلق خبر د ایمان کړی او عملا هغه ایمان ظاهر کی علم د الله په متعلق شي د دې سړي د علم د دې سړي عمل سره علم وو او د اشیاء د وجود نه قبل او دا علم دی چې تعلق د علم د الله پیدا شو د هر انسان سره چې خلق او کوبت کوي دا اصل کې په دې وخت کې بعضي کافرانو په دا مسلمانان ته ویل لا تداوي او داو د مرتس لوک دا څه خصلو کوي الله فرمای کړه مرتس پتا زور لګي شریک پیدا کمالا هاڅ تا په علم نه دالی بودي خبر کې ممنه او د الله زما په علم نشته دي علم ده کنه چې معلوم نشته دي شریک شته انتفاع د علم او د انتفاع د علم ما توا فقدا بلکې څنګه خبر ورکړه تاسو الله پاک او تاسو عمل کړی دا پکې سبال خلق دي عزت کړی دي او به نور وي پلار وي د څه وکړه هغه ته چې ایمان او عمل صالح کړی په دنه کوم نه پر صالحان بعد خلق دي چې آمنا بالله فإذا أوزي في الله كان ضرورة وصل شيء تدين دا الله كي جعله غني في الناس امتحان او عذاب خلقو دا عذاب الله وإذا دين خلق فدا دين خير الله ما دا مصيبت ولا كو دا مصيبت ولا خلق ولا كي الله خلق ولا كي اکرای دې رسول مې ربک مل درستانه خام خوي ان كنا چې تمته شي مال غنیمت راشي دې یو موږ استاد مرګري موږ په ځای راځي ان الله فاق واقف هاش بصير مخلوقات خامخا معلومه به الله ایمان دا ان الله علم مرخي پر الشوق چې موجود شي الله به معلومه تعلق د علم راځي او خامخا معلومه به منافقان چې په دعوت ایمان کې سني منافق مراد علمنا خزاب ورکوي تعلق د علم دی وای کافران ایماندار فا اتبعوا سبيلنا لن تلا روان شي ولنحمل خطاياكم او گناهونه ستاسو زمون کسب ولنحمل خامخا لبارکم خطاياكم گناهونه ستاسو الکه کتا چې په ایمان او اسلام کې سوي کنه نو په ما ورس يا ابو جال مسان قريش من ابو شمس المطرح لا بابا انه يحرم الخمر شراب بندي زنا بندي او دا هغه دا ګناه په مونږه او کوي هر څه چې کوي ګناه په مونږه تاسو چې په سواد کې وړو کې مر پاول دي بعض امیان بوجان تا وا بعض امیان ته بعض بوجان وي دغه مبدا زموږه طریقه او ګرا دې سوي نو دا خبرې غلطې دي ګنا دي کومه دلته موږ خلک وي ګنا دي کومه الله فرمایي ما هو نه دي باون کې خطا ده من شيء من اس انهم لکاذبون دي په خبره کې ضرور وي دغه دروغ په دې ګناه پر دې ګناه کوي چې باندې ونه ته بیا اعتراض کوي سره چې ګمرا کې دای ګناه خو وي کنه هغه ګناه د هغه ګناګار دی بل د دې ګناه دی چې د سره باعث په لار و باندې دغه ګناه د خپل عمل دی او هغه چې کوم سړي ګناه کړ دا زما په وینا باندې دا ګناه په معنی باندې په معنی باندې د دې وسوسې او د دې غلط خبرو دلته وای ايما داع داع له غن يسري خلق دعوت کې هدايت ورپسې شي دعا به نبی لپاره په وسل ثواب دار څه ورپسې شي او نه کوم لا غن ثواب دسو هدي داع دعوت کې بیا هم ورته خلق څه په جو عمل وکړو په دمانه مثل د بوجونو ګناه دار څه ورپسې شي او دا د ګناهونو هم څه کمې نه ګوري دا حدیثونه په مشکات کې د سنت من سن سنتا حسنه له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ومن سن سنة سيئة فعلى يزرها ويزر من عمل بها إلى يوم القيامة من دعوة لا قشيش او خامخا به تبوس کس برد قیامت کی داغنه چې دی د ځان راکړي چې تا یو ګناه په ما او د پلان کې اوس د پیغمبرانو علیهم السلام د امتحان خبره کې پتا سو امتحان راځي ارشي شي خامخا د نبی علیه السلام په قوم ته پاتې په دې کې البصرتین زر کارا مگر 50 کم 50 کم زر کارا نو د دې معلومه ده چې مخکې پیغمبر ته پیغمبر کیږي سلوي ښه شو بیا دعوت په زمانہ کې 50 کم زر کاله نو لس کم زر شو بیا لاغه نو څه مفارش دی تاسو معلومه ډیر زمانہ د ژوند تیر کړی او د ځمکې آیات العالمین یو نخد قدرت تفاض مخلوقات دا عمل کوي د څو دي سو اتیادي سو کوي ثمانیه اتدي نیم پکې نه نه نیم زنانه دي او یو پکې اولاد بنو سام حام یا فس او خضرا دي سو کوي لس کسان دي پنځه سړي پنځه خدي سو کوي اته کسان دي نوح دي او خضرا او درې ځامن دي والله اعلم مختلف اقوال دي یو ځل د مولانا مودي خبر کوم مولانا مودي بیمارو برتانی ته ته علاج لپاره غالبا د ګردو تکلیف کدا اډو کو تکلیف مولانا کو هیڅ تل راغلی کنه برتانی تل دی امریکای تل دی کله د وړو بول په شکایت کې کله د اډو په شکایت کې مختلف نو هغه وخت کې راغلی عثمان یې دي منصوره جوړه شوې لانه ده دا منصوره چې ټول دا لا جوړه د منصوري دا میدان داسې کولا او زه او د جمعات بنیاد خدل شو جمعات نو نو لسته مې راو زه پکې ودوم ودوم کوم لاس زما یو ملګری د سکاکوټ مولانا عبد الخلیم صفات نه الکه ما ته یخشا پورته شه مار دی رسول وره زه بیا سیم دا شه اما راغی ملکو او زه راپورته شوم یې کوي خپل کار کوي هغه زمانه خبره نو مولانا راغی په دغه ځای کې دا خلک را تعالی کامل السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مولانا سم کمزور او ته خامه خطا خو دې خو دې تک جرس ما ته کتل تک جرس کیناس چې کیناس نو د استاد تیرې دا رنګي سور شو بدل شو استوی تو پلا پا وقت کی میا تو فیل محمد تقریر داغین پس تو پروفیسر غفور کو بیا پس مولانا پوس یو مګه تک او په دغه تقریر کې دا هم وی شکایت هم دی چې په ما کې اصل طاقت نو چې سره پکې نه علاقه ورغاست او دا غي نه پس بیا تقریر شروع کو په دې باندې چې انتخابات شو د ستا امونګه سلو تنه کامیاب شي یو په دیر کې یو پنجاب کې یو په کراچي کې هغه په یو کامیاب پنجاب بیا هم چا مړ کړ نو دا به کو چې ما اسلامي ناکام شو نو مولانا به اضافه ازاله کو ناکام نه وګوره تاسو څه خیال کوم نه کوم علي السلام ناکام او کامیاب لوط عليه السلام ناکام او کامیاب کامیاب دا مرګ رسول کامیاب دي کنه په دې خبره نه چې کامیاب دي چې مرګي دي کامیاب دي ته چې الله خوشاله دي خفا کامیاب دي ته چې الله ته ما عمل مقبول لګ غیر مقبول که مقبول لګ کامیاب که غیر مقبول نه علاقه مرګي ګان دي او کله دي دنیا ګټل او کو دخل نه خو چې الله دین ګټلې اچھا ګټلې بس کامیاب دا مې هغه یو قصه وکړه د علاج په شکل باندې و ابراهيم يات ابراهيم له څنګه پاو کې خپل قوم ته ویل او عبد الله وتقو دا څه په خلیق تاسو وایي انما تعبدون من دون الله اوثان تاسو عبادت یې سوا د الله اوثان اوثان وتخلقون ابقا او جوړوي دروغ وتخلقون وتكذبون كاذبا دا خو دروغ دي څه تعالی هي الهکم ورته وای وګورئ په اسمکه کې دا په ایمان کې خبر شي د الله کلام دی وګوره څنګه الله پیدا کړ مخلوق لره بیا الله یې شو نشن قرات دوباره پیدا کول کوي دا هم الله کار دی الله پاک ته قبول کوي عذاب ورته د الله رشي رحم کوي چې باندې الله رشي او الله ته ټول مو تاسو واپس کوي نه تاسو کمزور کوم چې الله په عظمت کې چې وتخته نه په اسمان کې چې اسمان ته وخیږي نشته تاسو باسي ودا الله نه پیدا سون کې البس کو هغه چې کار شي په اتم الله باندې او لقد الله تعالی کسان دي لا امید رحمت سما دي او دا څنګه په عذاب درما دا هم چې الله کرام فما كان جواب قومي لو جواب د قوم ابراهيم الا قال مگر ویل اقتلوه ملکي پتورا چاړه پس او حرقوا ويسيزل دا شو الله بس کړو او دې مذکور کې دلایل دي د پادشا قوم ایماندار وقال ویل ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم تاسو من سوا د الله اوثانا بوتا معبودا اتخذتم اوثانا لسو معبودا او دا مودتا دا مفعول له دول دوستان استاسو تخپل کول کې دا ټول د بوت عبادت کې اگر بلم د بوت عبادت کې دا ذکر کوی دا دواړه مشورستان شي تعلقات هم نیکوالي شي دا خو یو ترجمه شو دا خو تاسو خپل تعلق جماعت هم یو دی معبود هم یو دی تعلقات په دنیا او دویمه دا ده چې تاسو وی د وجه محبت نه تاسو په خلق ورته نه تاسو د دغه بوتان والا په مکه محبت دی یو ترجمه ده اے توان دې کوم متواصل اجتماعي کوم عبادتها وقيع ان الاوثان اول متخلص او المودته یو ترجمه دا شو تاسو د بوتان نه تاسو خپل کوټ محبت راشي هغه ته یوه نوال بل دا دا چې تاسو د بوتان والا د بوتان مکه محبت او د بوتان والا په مکه محبت پونیا سورۃ بخاری راوړو او سورۃ مخ راوړو دلته مو اصل کې ولا سوال هو څه یو کا خلک نه کړ تایان اته وفات خلک خلاص وی په تمسک بسنت خیر دی منګوی لګول ته یو معمولی کمزور سنت باندې خیر پیدا کول دی نو په تمسک بسنت قادره په یو خاص سنت پیغمبر خدا باندې عمل کول د لوی بدعت نه خیر د پیغمبر سنت او صحابه څومره خبره وکړه وقال ابراهيم اني مهاجر سهرت الى ربي خپل رب بیا وای دا الله یو مدام مقام دی دوی نه الله ته کومه چې کوم ځای ما تخیل بویا کې دا الله ته او دوی شکل الله ضرور دی او حق وبخلا ختم اسحاق ويعقوب او وجه بين ملاقات اخر النبوة والكتاب دا النبوة والكتاب مفعول اول شو او فيه مفعول ثاني شو سمته پوښي پیغمبر یو کتاب بند شول پر اصل د لکه د دنه پس چې پیغمبر راځي کتاب د د پر اصل کې به د دینه پس وا پیغمبر یو کتاب د حضرت ابراهیم په خاندان کې وایي چې پیغمبر هم باندې ورته موږ ثواب دا په دنیا کې ثواب ما جهاد جنم مرکو ظالم خاص او د په حق صالحانو په کام صالحانو ولوتا یاد کړئ خپل خجي خپل قوم ته تاسو ته فاحشه ته نه دې مکه شي تاسو په دې باندې یو تن د مخلوقات دا کار بل څه نه کوي یو تاسو ته سروته وتقطعوا السبيل او کټای دلاره کو شک ماری کوي نو یو طریقه دا تقطعوا السبيل لارې ته کوي دا په کې بس د خلکو نه واله اسکوی لار ته کوی د ولادت چې تاسو عمل دغه څه کوئ نو په دې خو بچی نه لګي نو بچی خو تاسو لار بندوي د بچو ځان ته ویل شي وتاتون فی نادیکم راځي ته تاسو په مجالس المنکر نه راو تا په مې رښتیا کوي دې پوښي وې دلته مسافر په لار کې پکان نشته خندل به کوي دا پکې راځي څوک سړی کوم یا څوک نه څوک درته به کول څوک کفر به له ورته ګوتې یې سره کول په څیر نکري زبان دي شپېلې به وهل پترینګو به خلک وشتل حای پټو نور کې نه و والله علم واسشي نو جواب بقم ده مگر ویل اکل کو په عذاب الله کتل شتي دا جواب سره شي دا وینه په مره اولا کې مزاتنا د مواعظ رحمت الله اسلام په بل وخت کې سي اخرج آل په بل وخت کې یو باسي دا لا بل وخت شو بل وخت بل خبر کړی بل وخت دا په مختلف مجالس کې دي دا مو عايش على کمن دا یو سبا دا مختلف مجالس هغه زما ربا ما د توکي زما تقوم مسلمان هر ګرام رسول زموږ ابراهيم عليه السلام په خوش خبري باندې چې زوی به نشي او نسې به نشي تفسیر ته سم تنسو د دوی په وجه باندې زرعن په اعتبار د دنیا چې متانی چې دا مخ خپل دا مخ له سن نه تنسو او مطلب دا چې نه له سن دا طاقت ختم شي بیا د دې اوس تفسیرات او کنایه څنګه جوړي کله چې پیټه لوړی کنه او چې پیټه سپک یو دای شراواله په منډه منډه خپل هر څه ته دې کې بعض کوي د لواطت په غلطۍ باندې حرام دي عقلا وشرعا وطبعا او دې څه روان دي ویلا مدینه دغه مدته څنګه شوه اذا قوم بندگی د الله کې تم ساتي ورته خیر او موږ په موږ څنګه په څه کوو اي تکذیب وکړي صفات بار بار ونی ولې راځو زلزلې وګړه په خپل کور کې جاسمین نسکور پاتو او یا تعال او سمي یا حالات نه سمو وقد تبين لكم تاسو په کار شي دي مساجدين داغي د مقامات تاسو بدلالو کوي نشان وتلك امثاله دا مثال چې تیر شو جولاګي کو وغيرها دا به نو خلق لپاره نه وایي د خوال من دا عالمون علما عالم سره پدې کوي په دې کې الله سبحانه وتعالى بالحق په وسط حق سره ان الله الحكمه سره چې په دې کې دا نه خبره پاره ایمان ده شاید چې په ماده ما سوچ او فکر کوي نو هغه بندول کوي چې هغه سره مسکه او سوچ او فکر کوي روزمانی په بل جواب کوي پیغمبر بندول کوي کنه کوي پیغمبر د ګنا نه خلق باندې کنه باندې وای او باندې خلق منشي وي وای نه موږ غوړې باندې او دعوت ورکړي خدا ځان له واسه شرین باندې دا ته موږ راته نشي کله کې نشي نه به کوي د بندول معنا نه لا خپل مانځ کې نه کوي او یا د موږ باندې سوچ نه کوي چې وایي اته په کې بل جواب کوي وي بندول کې دا لازمه نه شي بندول کې بندول بکی خبره پوښتې نه پکې جواب څه شو بندول کې په جبل قال نه په جبل حال په جبل حال نه په جبل حال وما له الكاء الا مبين چلکا چې نه وسوال انتها برادي کوته هون بعد ذات هم ته چې هغه برکون ذات دي دا نه تر انتها لازم نه چاوي حماد بن سليمان بن كلبي بن عباس بن سلطنها ما دام سنلي فيما فجمعت ولا تزل عن كتابه دا اوس بل سفارش ورسو ان شاء الله دا عظم کو دا کتاب ته ورسره الا بالتي احسن مگر پاره په کچا خطر الا الذين ظلموا مگر هغه ظالمان دي دي کې دا هغه بیا خطر خنشي کېږي نو بحث مجادله سماوي وزارت ته مسلمات ته کوم پیش کوا اكو مجادله جدلې ته ولا غوسول جنگ شو نو دلته مراد نه بحث مګر په هغه طریقه چې هغه خل هغه ګر سختی کوي په لري کوا غوسه کوي ته حسموا هغه شور کوي ته کوي کوا هغه حمله کوي ته صبر کوا مګر چې کوم ظالمان دي په خیر خوای نه کوي دا سره پس کې دا ولدت په دې کې دا شو چې جنگ ته اصلاح سره د سختی ورته جنگ ته ورسه په دې پوښتنه نو دا پکیا نه وه وقول وای آمنا بالذي انزلنا اوی ته خبره کوي ایمان اورې پای ته تلګر شي دي او انزل لكم بتاسو او الى زمنا الى تاسو یو هم دا الله لپاره تابعدار انت نسیس اشکر بخاری او نسائی او غیرهما ال کتاب رسول کتاب عربی باندې فابراهيم باندې تصدیق کوي او مسلمان ته پیغام سموي تصدیق مکه دا کتابو تکذیب مکه وایي په دې پوه شي آمنا بالذي انزل الیک جهت ته وي قدرت یو په خپل کې وما كنت تتلو من قبل تمخکې داوا ته ځان ته پیغمبر په تیار کړو دا پیغمبر ته موږ اس تیار کړو دا څه نشي تا ور ځان تیار او تا په خپل کسبي شي نه وي په یوستل تا مخکې د یوزلو کې د قران نه کتاب تاسو خطونه خلصتل نه ولا تفوت دي کلته مو کوله اذن په دې وخت کې لپاره تم شک بکړو باطل خلق په دې پوه په دې وخت کې پیغمبر خدا چون کې عرب دی او په عربو کې یا فصیح هم بری هم دی لیکل ګور خلقو د خپل راخته دي دا شک پیدا کوي د لیکل نه پس بیا پیغمبر خدا لیکل کې لیکل نه په دې کې بیا بحث څه کوي کوي تر دې بعد خلق عادت اسو کوي کوي تر دې مناظره کې تفسیر نه کوي دلته ذمہ کال کوي ابو ذر عبد محمد الحروي ابو الفتح بن ابو الجاجي اړي په کوي لیکل کوي په دې کې سبحان الله غټ بحث او دا هذا ما قاد به محمد رسول الله دا وران نو وران په اوس خپل بیا په څه پکاتابه پیغمبر وي د دقیق سره کوم کول شي او اسناد مجازي کې دي شي په کتابه ویل کې په خپل وینا غړي کې وکړه دا پکې شي بهر تقدیر په دې کې یو مناظره شته په خاطر خاصه ویلا یو ملاته پیغمبر خدای لیکل کړی په کتابه نو یې کافر شو قران وی امي له او ته خو لیکون کې جوړه پتو شو علماء را غوښو د هر طرف نه مناظره ته کول نه اصلي کټل چې کتاب والو خدا والله په اقام حدته على مدعا وكتب الى علماء الاطراف فاجر ما يرجو اما يفتك يبسط امتنا من اكيد المدعا يقبل ما يشاء الله امي او لكي ويرو او بیا امي او د امي سره لیکلو دا په کبر شو او بیا عمل کوي د شکلت نشي کولای بلکې دا قران آیاتونه دی واغی پس نو دا کسان چې شریعت علم انکار آیاتونه زمونږ ته مګر ظالمان وای ولې لګل چې برمن موږ خپل رب نه فإنما الآيات موزيمة لوی بنت الله دی او زه یو چې واضح اولا یقین دینور موضوع هغه کا شکل را موږ لګل چې کتاب مستلکی په دې باندې چې په دې مذکور کې رحمت کې او صحت په دخول مانده دې ده کې په دې کې دا قرآن کافي نه دی بعض کسان وایي تورات انجیل مو ګوره بعض کسان وایي کته شي چې دا کافي نه دی نو په حالت نشتی او مناسوا او بعض لیکل کول شي خو دې کې اختلافات دي چې اوس ته خطر و په دې پوښتنه وعليه تهم الاخبار ان المنزل موافق په ثابت دي اوشوی او بعد مشران راځي د هر مشران خو نه باندې حواله ورکړي ابن تیمیه هم کتلی دي ابن قیم هم کتلی دي خو خلق کتلی دي بعد یې نه وګوري باندې کته لیک اختلافات دي خو چې کم سره په دې پويږي چې زه په دې فن خطا کېږم نو تورات انجیل کته شي پاورمان شپت دي عذاب د کور طرف نه او دلان د خو لاندې عذاب ولا پاتا او وای ورته پرشتي هغه پرشته موکل الله وسفه هغه تاسو عمل کړی دا اوس پکې د هجرت اے زما بندگان هغه چې مان وړي سمکه زما کولاو دا فیا فعبد فقط زما بندگی کوي دا کمزور ایماندار دي په مکه کې ابي ته ولا سي وعن بعض حب كل من يتمكن هر غصف طاقت ني نومي دی قائم ولی شي لکه څنګه چې پکار دی کافر نه پېږي لازم ظاهرته د خپل وطن بل وطن ته بسي د سمکه زما کولاو دا که څو طيبات نه دی بل ځای ته لاړ شي کل نفس ذات ته مرده شم کنه ما هر نفس کوم چې دا مرده بیا عمر تاسو پس کېږي تاسو بیا عمل کوئ صبر کوئ په خپل رب اعتماد کوئ ته خوراک به کوم کې اي من دابت ډېر جاندار اشیاء دي مرغې ولا لا تمسها خدوجا سره نه ګرځي یو منځ دې بل میږي نو خلاص د خیرې سره نه ګرځي لکه چې موږ خپل انسان په نمط او فارا ابن ویلو درې شنه ذخیره کوي یو انسان بل میږي بل منځ چا پکې بني آدم نیګه منګک او عاقب پکې یو خیر ورغی الله رجوع کوي تاسو دیلا او تاسو لا الله سميع عليم لکه مطالبه کوي نه چا په یاد اسمن المکان او چا مسخر سور نو اسمن وای وای الله فانا يكون كم قد جزوا لك دي حق الله پر حضور په شرف پاک الله رسول بندگان نه ويرد او کمل دی لپاره بشک الله پر تو اخر دی اګه تاسو څه قسم نه کوي من نزل من السماء چالي غلي دي رب الاسمان نو وو ان دې په اړه مکه په سم کې ولا يقول الله يو په خپل کوي وي حمد دي الله دي وادي خبرنا بل څه څه خبر دي نه دې جنب دنیا مگر له مشغول جاګاني ولا عيب النور دي او دا رحمه د حیوان دا خامخاج باندې دلته پکې یو حدیث او کله دنیا قدر د الله تعالی د ماش نه میږي د ماش د وزن مې اب قاتل له ګټو باندې ورکړي یو دلته وي دنیا خالص له د عبس دی دا تشبیه بلیغ ده کله هو کله عبدي بیا دا تشبیه کشي زید اسدون څه ته تشبیه بلیغ لکه ما شومان چې ځان مسؤل کوي او دا له له الحيوان خامخ دقه ژوند دی ژوند حقیقتا هم اقدي روح المانی والا په حیوان باندې بحث کوي حیوان تاسو په موږ حیوانات کنه حیوانات منطق یې ویلې نه وي حیوان زما یو ملګری دوست شاګرد مو ته وایي چې دا انسان دا حیوان خلک وایي کله کله سړی د منطق نه متلفظ شي کنه نو حیوان بیا په کلاس دی موږ او تاسو موږ سره موجود اشیاء هم په اشیاء کې جواهر په جواهر کې اجسام هم په جسم کې بیا ته یو جسم نامی او جمادات دي په نامی کې بیا حساس او په حساس کې بیا چې هغه حیواني تر پیدا شو او حساس کې بیا ناقصیان دا ناطقم دا پکې ورستي منطق پر څه پسوي اول د ځان زوشي لاول پکې جوهري پدې کې بیا تراشي وګدوار تنوار دا پکې فصل راشي قابل بعد صلات شي نو سم دي دوسي نو بیا قابل بعد صلات هم جمالات پکې نو کاخ کان خټي ونی پکې نه شي نو بیا پکې وشتوال او ولا شي نه دي ته یو شي دا بل بل فصل راغی نو دا موږ په حساس راشي حیوان پکې راشي دا حساس نو سنتي خد ادراک پکې راغی انسان او دا پر تبیری د مور خې په ورغل شي لا وسل طوي نبي على قشي مزغشي چې په دمه دا ما کېږي بیا نو مو پکړه شي نبي په کې ځان راشي دا نو حیوان څه توي او مستر الحيه جون ولا تولي حیوان وي سم يبهيز الحياه في غير هذا طريق هو جون مستر او اصله حيوان سره حيوان دویم رایا بدل شوا او باندې خلاف القياس لام یادا لام کلمه یادا او دې په ځواب کې رسید اسو لام کلمه واو دا حیات اصل کې ژوند دی او حیوان په مقامات کې ژوند والا تاسو حیوان په اداره کې وفي کو شکایت کوي کله سوال شي پکې شته حکومت له پاسه خاطر او دلته په کې دا وشو خبرو کې چې مرکز کې وفي د قبيله د ام کې نه وایي فقروا على البرك دا على غنمي في ضرب نکو دعو الله وبل الله محسن له الدين خالص کول کې دا الله د فرض تابعداري هر په جبت کې وچو به الله نه اذان د الله سره شریکان جوړي او په دې کې ډېر شا فصلی باندې باندې امنا نه یری ګرات مګه چې دا حرام دی دې زمکه ته موږ حرام وایو حرام تل کې بندش ته وایي نو دې ذات الحرام دې ذات د بندش دی نو موږ ته یې حرام وایو امنا نه یری دې یری کوم ما ته باندې دو نو موږ دې ته سپایل په تاسو سوال د نسبت ذات ويتخطف الناس وتخطف اليه خلق من حوله فاترافه او دې ته مجاهدت وایي دشمن دشمن مقابله ظاهري کې باطل نهجن وسنه نو باندې تخته لا یو خیر یو حدیث پیش کړي سوچ عمل کوي تخته علم الله وتعالى سوچ علم داري چې پوي کینا نه الله موتا لا یو خیر چې الله ته څنګه رسیږي او بشک الله برکه د عمل کوونکو سره دی د دې صورت وی خاتمه دې عزت مند دا د مقابل دا د اول سره پای په شي التوی امتحان راځي عدالت الله او زستا سو مرګره او دلته سره یو شروع کوي اس یو فاصله فشته پاو اتصال لما قبل سره ویل چې ختم شو ولې جارو کیاو سنت نو سنت دلته شروع کوي په دې باندې چې مسلمان با غالي کیږي او ډیره وګړه قصه ده په تیر شوی تاریخ کې جنگ شوی گاونډیانو جنگ ایرانیان چې موږ ته ایران وایي دا ایران سوړ کې دی په خاډه غټ ایران سړي رهسه په کې د کابل دا مترمر کړی او دا ارمین اذربایجان چې ورته وایي دې کوم صحیح سی مترمر کړی او دا ایران ایران اکثر دا په ایران خو دا کوپه خو نه او بصره دا خو اکثر ایران سره دا لوی حکومت اقوا درون دا کلی چې وته وایي دا لوی حکومت دی دا تر شام دا سره مصر دی دا سره اردن دی دا وطن ټول دا سره ادي په مت کې جنگ شوی او چې جنگ شوی دی یونان مغلوب شوی دی او ایران غالب شوی او بیا الله په ذکر کړی چې ایران بیا مغلوب شوی دی رومیان غالب شوی دی تفصیل دی کوته د کثیر دی وخت ګوره روح المانی ګوره تفصيلات نو دغه وخت چې غالب شو نو دې مکه والا وی چې دا رومیان چې اهل کتاب دي او مسلمان هم اهل کتاب دي تم کتاب راغله دي نو چې اهل کتاب مغلوب شو مسلمان مغلوب شو او مجوسیان غیر اهل کتاب دي موږ هم غیر اهل کتابو که جنگ وکړو موږ بغاری کی خوشاله دي پیغمبر خدا من دا آیات راځه په دې وخت کې بیا د دې په منځ کې د ابو بکر صدیق او د کافر منځ کې معاهده او سلام چې ورته شرط وو شرط او کې لا جایز پیغمبر خدا یې روان راځي او بل څه نه جوړه کړی څنګه راځي اوس به نه سبق خیرات خیرات هو دی بنیاد نه کې مشران وایي چې زه لاسو کوي مور کې شته نو مال الله صاحب راکې نه په دې به نه کوي کور کې می ګندګی دا مردار دا خواله دې د کور نه وباسه نو ثواب الله ورکې په سمون دی د مردار په وستو باندې ثواب ته ملاويږي خو په دې نه چې اوس کوئی خلک مستل روپي او الله په تلار کې د پیسې ورته د کورنۍ ګندګي لري کړه د قشن د سودمار څخه ته ملاو شوی دا مسله ده چې اوس د سود نه خبر نه چې حرام دي حلال دي یا خبر دي او کوي نو خبر یا واپس توبه تایب شو اصل مال کوئی ګټلې نو څه پرې دې نه ګوري چې راغی ته پرې هغه څه ولا نه هغه څه ولا کنه نو یې زینا دا غوي حکومت له ولا ورکه وجه له نور کې په خپل کور کې مشان تقسیم کی نه پیسې براوالي نو بیا په جمعه کې ډېر لګي ښا پای کې نه لګي او نت خیرات باندې کې دا ټول جوړ دا خلک جوړ دا دغه شو خدا دې چې په کور کې ګندګي وا لري ذکرہ او د الله طرف په دې ګندګي ورکول کو به ثواب ملاوي شي دا یا ابن قیم او دا شنو کې دا ګناه هغه ګورس په رسول الله په معنا کې د سود دغه د زور مال دغه سم مال دغه خیرات ته الف لام غلبته مغلوب شو بیا غلبه یې مونږ شو ګویانو کې ان ادي فنزنی زمکه د ګویانو کې دی عربو ته کوم نزدې زمکه ده د ادوار د مصرف ومنځ کې اسوګو د اردن فلسطین په دی وخت وهم دی من بعد غلبهم اذا پس مطر شه د چاته مفعول تا پس د مغلوبیت تجلینا پس د غلبې د فارس نه په ایرانیانو په رومیانو باندې پس د غلبې د رومیانو بالله الامر دا سوال نه پیدا کیږي بخار حکومت د الله نه تلو وصول راغی نو ذکر کوم دی رومیان غالب شو بالله الامر الله فقط اختیارات من قبل بخار د غلبې د رومیان ومن بعد او پس تغلبه کومیان غالب شین هم کمغلوب شین هم کپارسیان ایرانیان غالب شین هم او په دغه ورځ باندې موږ غایب شي مسلمان به خوشاله شي بنه څه چې غایب اهل کتاب په دې اهل کتاب باندې نو په یو وخت کې مکه ولا خپشو بس مرګ کې الله شر جل جلاله شي الله زو خو ده مهربان غزيز رحيم وعده ده الله ده درس کې نه پرې دي الله خپل وعده لكن اکثر خلک نه کوي یا لمن کوي تا کاترم ظاهرا تفسر سری باندې د دنیا د دنیا په خاص کوي من زخارتها وملازها کوي